خیر ای یقتفی مسأله د حذف د عائد د موصول مسأله د حذف د عائد د موصول عائد د موصول به خالی نه وي یا به مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي منصوب او مجرور سوره جیب کې کېږده که مرفوع وي نو بیا به خالی نه وي یا به فاعل وي او یا به مبتدا وي صحیح شو کنه یا فاعل نه وي فاعل وي او یا به مبتدا وي که فاعل نائب فاعلی نو حذف حرام دی په شریعت د نحو کې یعنی حذف جایز دې کې خور څه خبره نشته پاتې او کوم مبتداوی څه شي مبتداوی نو کوم موصول ایوی موصول بیا ایوی او یا بغیر د ایو موصول بیا ایوی او یا بغیر د ایوی نو کوم اسم موصول سوکوي ایوی نو که تطویل په سله کې ویو کنه وی نو حذف جایز دی دا مسله تیر شوې ده خو زه صرف دو چې ومه ټول یو ځای شي څه پته لګي یو مؤمن مسلمان یاد کړه لکه دا خو څه مسله نشته ضرور خو نه ده چې تاسو کې ټول لازم چې غیر په کتاب اکتفا کوي کې دې چې ځنې خلک په کې زمون خبره ومني یاد کی خبره نو موصول به یا ایووی یا بغیر د ایووی نو کوم موصول شو ایو نو که تطویل د سلی راضی او کنه راضی نو حذف څه دی جائز دی او کوم موصول غیر د ایووی موصول غیر دا یو بیا به خالی نه وي یا به خبر مفرد وي دا مبتدا محذوفي کنه هم مبتدا چې ضمیر څه ده مبتدا نه ان یا به خبر مفرد وي او یا غیر ده مفرد نو که خبر سی وي مفرد بیا هم حذف جایز دی الذي هو اله فس خبر به یا مفردی یا غیر ده مفرد که غیر ده مفرد نه تسنیه جمع وای کنه نو قامن یا که خپل ضمیر شته نه بل څه حذف کړي پونه شو جوړي همل هو اللذان که غیر د مفرد نه بل که غیر د مفرد نه حذف جایز نه دی حذف څه نه دی جایز نه دی دا یو تدلیل لاړ دوی بل مبتدا ده چې مفردو نو حذف موږ سکو جائز کو خو یو تردید پکې بل کو چې مفرد وي دا حذف کمزای کې څه دی جائز دی نو دغه ځای کې با یا دا باقی کلام صالح وي د پاره د سلتیت او یا نه یعنی دا مبتدا دي څه شي حاضر شي نو باقی کلام به صالح وي د پاره د سلتیت او یا نه نو که باقی کلام د سلتیت د پاره سو کافی نو بیا چې کم دنو او حذف کېدلې نشي ولی ځکه چې باقی کلام د سلتیت د پاره شو صالح شو انو پته نه لګي چې دلته مبتدا حذف شوی ده نه ده حذف شوی چې باقی کلام کله څه دی صالح نوی نو موږ ته پته ولګي چې دلته مبتدا څه شوی ده حذف شوی ده یعنی دلیل به په حذف د مبتدا مو سره شي پیدا شي او کدا چې نوی بیا چې کمندونو حذف کېدلې پوه شو کنه چې مفرد ده مبتدا مفرد ده صحیح شو کنه نو حذف چې مبتدا څه ده مبتدا نه مړه خبر خبر څه شه ده مفرد او دا حذف جائز کیږي شرط ولا دا دی یو حذف څه کیږي جائز کیږي نو الب څه کیږي جائز کیږي چې یو چې دا باقیه کلام چې کمنو صالح نوی د پاره د سلتیت او دویم دا دی چې تطویل بګی راځي سره دی تطویل یعنی کوم دا سلسو دا مبتدا سکو ذکر کو دا کلام لکس کیږي را وګدیږي وګوره وګدیږي نو دای به د جواز شي چې دا حذف څه شو جائز شو صحیح شو کنه او دا بل د دې وجنه چې لکه بیا به قرینه نه کنه بیا په حذف څه نوي قرینه نه وي دا د چې مبتدا خبر مفردي شرطونه سو شو دوا د حذف د لپاره شرطونه سو شو دوا یو دا دی چې اتوالم پکې راځي لکه ذکر سره سره راځي اتوالا او دویم دار چې دا باقی کلام چې کمندنو صالح نه د چا د لپاره سلتیت د لپاره بیا به حذف شي جایز شي تطویل چې راځي حذف به شي دا خبره تاسو کوو نه چې تطویل راځي نو حذف به شي ولې لکه دا به ولا مجوز شي د حذف لپاره کنه ځکه چې سلی د صدر د سلی سره مبتدا سره کلام سکیږي وګدیږي نو لکه څه کا حذف کا او بل دا ده چې د باقی کلام کې بل ضمیر داسي نشته دی چې هغه چې کمونه چا ته راځي شي موصول ده نو کلام صالح د چا د پاره نه دی سلتیت د پاره نه دی نو دا قرینه شو په دی باندې چې مبتدا څه ده حذف ته نو قرینه د حذف باندې څه شو موجوده شو نو دا دوه شرطونه ول ذکر شو یعنی چې په کوم صورت کې څه کیږي مبتدا خبر څه دی مفرد دی او حذف جایز کیږي نو په دې دوه شرطونو به څه کیږي جایز کیږي پوه شو کنه چې مرفوع دی نو بیا به خالی نه یا فاعل یا غیر فاعل کدا به کې نه وایم خو لکه دا لګ د سپوی د پاره خده کې نه بل طریقې سره هم دا کیږي او چې فاعل او مفعول نو بالکل فاعل او نائب فاعل نو حذف بالکل نه دی جائز نه دی او کس سوي مبتدا وي نو خبر به یا مفرد یا غیر مفرد نه چې مفردي چې مغیر مفرد خزه کې جایز نشو دا مغیر مفرد هغه صورت راغی چې فاعل شو لکه ضمیر څه شو فاعل شو چې مفردی نو بیا به حذف الف وی جایز وی چې کله دو شرط څه شي موجود یو تطویل فس سلا سلا کې سره دي تطویل او دویم چې کمندونو هغه عدم صلاحیت چې کمنه د باقی کلام د سلتیت لپاره چې دا باقی کلام د سلتیت لپاره کافی نه دی نو دا به قرینه شي چې کمن په حذف چا باندې د مبتدا باندې دا د ضمیر مرفوع خبره وه چا ضمیر مرفوع منصوب خبره بیا ده نو ګوره دا مبتدا حذف کیدلو کنه او په ایو کې مطلقاً څه حذف و مبتدا حذف جای مونږ وی کوم موصول سو ایو نو حذف څه دی جایز دی اوس غیر د ایو نه د ایو اقتدا کوي صحیح ده کنه ضمیر مبتدا ده ضمیر څه ده مبتدا مرفوع دی کنه نو د غیر د ایو نه د ایو څه کوي اقتدا کوي خو په شرط باندې چې ضمیر بسی مبتدای بل خبر به مفردی خبر بسی مفرد بل تطویل لچا بنی دا دا دغه ځای کې ټول د دریو په دوو دا یو شعر پوره دی او د یو نیم بیت او بل اخر نیم بیت دی دې کې دا خبره ذکر کړي دا یو نیم بیت اوس چې موږ شروع کوو ورپسې پوره شعر او ورپسې نیم مکمل نه دی پوره مکمل پوره دغه ځای پوره دا خبره ده وفي ذل حذف او په دې حذف د صدر د سلا کې غیر اين يقتفي ايا غیر د اینا اقتفا کی تابعداری کی دچا د ایو اوس په خبره پوه نشوي کنه ان یستتل وصل دا شرط دی دا پر دال بالجزاء مقدمه الو اقتدا کی چې ان یستتل وصل چې وګدوال راتلې شو د وجه د سلینا د سلی د وسراتو یعنی اطاله راتله بچا کی په سیلا کی ما تقطیع وکړه نه کې داسې کنه و ابو دا دال بالجزاء مقدم په نيز د بصريانو باندې ان صلاح الباقی دا شرط مؤخر صحیح ده او د کوفیانو په نيز ابو ان یختزل دا چې کمنو جزاء مقدم دا غي په نيز تقدیم د جزاء جایز دی او ان صلاح الباقی دا جزاء شرط مؤخر په داسې د عبارت ان صلاح الباقی لوصل مکملی نفابو ان یختزلو کچر ته صالح هو دا باقی کلام چې دا باقی کلام کوم یو دی دا چې څه دی حذف شي مبتدا دې څه شي حذف شي که صالح وي دا باقی کلام د پاره د سلی کامل بالکل سلی کامل کېدا نو ابو ان یختزل بیا دې انکار کړي د دې نه چې حذف دې کړی شي دا مبتدا او دا صدر د سلی بیا د حذف نه کړي انکار کړي بیا حذف جایز شرطونه باندې پوره شوی کنه دا ورپسې چې کمونو دو ضمیر منصوب خبره ذکر کړي او ور سره د مجرور خبره ذکر کړي والحسب عندهم كثير منجلي بیا وایي ان شاء الله